دوی یعنی سرلارو به داسې بیزاره شوي وو لکه دوی چې نن له موږ نه بیزاره شول همداسې به یې الله عملونه ور وښیي چې پر دوی به افسوسونه وي او له اوره به وتونکي نه وي نو د آخرت په ورځ به د ده د ږیرې سپین وېښتان په نوراني مخ ځلانده ډېوې وي. څوک چې په جهاد کې د دښمن په لوري غشی ور خلاص کړي، په دښمن ولګېږي او که نه، مجاهد ته د یوه مريي د آزادولو ثواب ورکوي. یو څوک چې یو مسلمان مريی آزاد کړي، د هغه د هر اندام په بدل کې به الله تعالی د آزادوونکي اندامونه د دوزخ له اوره خلاص کړي. چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له دوهمې نېټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو. د فراه ولایت په پشترود کې اتلس تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل، یو ټانګ او موټر یې ویجاړ شوي د روزګان ولایت په ترینکوټ کې دوه ټانګونه ویجاړ پنځه تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول د کندهار ولایت په ښار کې مزدور قومندان صادق ووژل شو د پکتیکا ولایت په جاني خېلو کې قومندان او څلور تنه اربکیان تسلیم شول اوس هم بشپړ خبرونه. وړمه شپه ماښام مهال د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ اړوند د تنګ سیمې ته څیرمه د رج د ویالو په سیمه کې د مزدوري اردو او جاسوسي شبکې پر هغه عسکرو د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو چې په ګڼ شمیر د خپلو موټرو او ټانګونو مخې ته پلي روان وو برید چې تر نیم ساعت پورې دوام وکړ په پایله کې د دقیقو معلومات له مخې پکې لس تنه مزدور عسکر او جاسوسان ځای پر ځای قتل اته تنه نور ژوبل شوي چې د څلورو حالت یې نازک ښودل شوی دی. همداراز په پېښه کې د دښمن یو ټانګ او یو پلډر موټر په بشپړه توګه ویجاړ شوي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د فرارود ولسوالۍ اړوند د وري د کلي اوسېدونکی قومندان دویم څارن محمد ایوب د قاضي غلام محی الدین زوی چې له ډېره وخته یې په همدې ولایت کې په مختلفو سیمو کې په پولیسو کې دنده ترسره کړې د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو همداراز د همدې ولسوالۍ اړوند د اب خورما د سیمې نه تن اربکیان مجاهدینو ته تسلیم شوي د نوموړي د تسلیمۍ لپاره په سیمه کې یوه شانداره استقبالیه غونډه ترسره شوه چې په کې ګڼ شمېر هیوادوالو ګډون کړی و. په غونډه کې د اسلامي امارت د جلب او جذب کمیسیون سیمه ییزو مشرانو او نورو علمای کرامو ویناوې وکړې او خلک یې د اسلامي امارت بشپړې همکارۍ ته راوبلل. نویو راغلیو او عامو کلیوالو کلک هوډ څرګند کړ چې د ژوند تر پایه به د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي او په دې لاره کې به له هیڅ ډول قربانۍ نه درېغ ونه کړي. همداراز د یاد ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند نالک سیمه کې پرون غرمه دوولس بجې د مزدور عسکرو پر ټانګ د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله ټانګ ویجاړ او پکې سپاره پنځه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د یاد ولایت د پرچمن ولسوالۍ اړوند د ریحانک په سیمه کې تېره ورځ سهار په موټر سایکل سپرو اربکیانو د خښ کړای شوي ماین په مارټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله موټر سایکل ویجاړ او ورباندې سپاره دوه تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای ووژل شول. د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د پیناوې په سیمه کې تیر ورځ مزدور دښمن د تبۍ په سیمه کې تر محاصرې لاندې قرارګاه ته د اکمالاتو رسولو په موخه تعرضي برید ترسره کړ چې د مجاهدینو له لوري له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ شول او سخته جګړه ورسره ونښته جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په مهال یې دوه ټانګونه د راکټونو په مټ ویجاړ او درې تنه مزدور عسکر په مخامخ بریدونو کې قتل دوه تنه نور ژوبل پاتې بیرته په تیښته ولاړل د سرپل ولایت د مرکز اړوند د کورک مغولیه په سیمه کې د مزدور ادارې یو تن مشهور او ظالم قومندان حاجي غلام پر موټر د خښ کړای شوي مین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 یاد اربکیان د حقایقو په درک کولو او د اسلامي امارت د جلب و جذب کمیسیون د هاند او هڅو په پایله کې له مزدور ادارې څخه رابیل او له مجاهدینو سره یو ځای شول. د خوست ولایت نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند هجریم سیمه کې د مزدور اردو په ایم بي ټانګ د ماین چاودنه وشوه چې له امله یې د دښمن ټانګ په مکمله توګه ویجاړ او پکې سپاره دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. همداراز د یاد ولایت د موساخېلو ولسوالۍ په ودانۍ د هوان څلور مرمۍ وویشتل شوې. د اطلاعاتو له مخې مرمۍ په ورکړل شوي هدف سمې لګېدلې او دښمن ته یې مرګ ژوبله او مالي زیان اړولی دی. یو بل خبر وایي چې د صبریو ولسوالۍ په ودانۍ او د استخباراتو په مرکز د هوانونو برید ترسره شو. ترلاسه شوي معلومات ښیي چې د مرمیو په ټاکلي هدف لګېدو سره دښمن ته تلفات اوښتي دي. په ورته وخت کې د ګرګوریو په پوسته هم د هشتاددو څلور فایرونه وشول، خو د اوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ اړوند اسیا خان سیمه کې د اربکیانو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو. د معلومات له مخې دغه برید کې د دښمن درې تنه مزدور پولیس ووژل شول. د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ اړوند جلدک پر سړک د انځري په سیمه کې د مزدوري اردو ام بي ټانګ والوزول شو. د راغلو خبرونو له مخې د سړک غاړې دغه مین چاودنه کې ټانګ ویجاړ او پکې سپاره څلور تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته او د یادې ولسوالۍ اړوند جګدلک سیمې ته د ګوډاګي دښمن په راغلې قوه د پیاوړو مجاهدینو لخوا له دوو لوریو څخه بریدونه پیل شول چې درې ساعته یې دوام وکړ د دغو بریدونو په نتیجه کې وارخطا دښمن د درې مزدور عسکرو په ژوبلېدو تر کلکې ماتې وروسته بیرته په شا تښتېدلی او ګڼ جنګي توکي او مهمات یې له لاسه ورکړي دي د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ کې د مزدور دښمن هوموي ټانک چپه شوی او پکې سپاره مزدور عسکر وژل شوي دي له بلې خوا مزدور عسکرو د یادې ولسوالۍ په دوران خیلو کې د جواد په نوم د برق انجنیر ویشتلی او سخت ژوبل کړی دی د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ اړوند د ماتکی په سیمه کې پرون سهار اوه بجې د مزدورو پولیسو په پلې ګزمه د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې درې تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته او په یاده ولسوالۍ کې یو بل مزدور عسکر ووژل شو. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د حاجي جنګ اغا په سیمه کې پرون مازیګر ناوخته د مزدور دښمن د عملیاتي قوې په عسکرو او پولیسو وسلهوال بریدونه ترسره شول. چې پکې درې تنه جیرو عسکرو او پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز په ناوه کې یو مزدور عسکر د کمین په برید کې ووژل شو. د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالۍ اړوند برغولي ساحه کې په شریرو اربکیانو برید وشو. په شریر دښمن د مجاهدینو لخوا د خښ شوي ماین چاودنه داسې مهال شوې چې د یوې پوستې څخه بلې ته روان ول. په دغه برید کې د دوو شریر اربکیانو ځای پر ځای قتل او ګڼ نور ټپیان شول. همداراز په غني خېلو کې د استخباراتي شبکې کارکونکی عبدالصمد د عبدالله زوی ووژل شو او په یاده ولسوالۍ کې چاودنې دوو اربکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د غزني ولایت شلګر ولسوالۍ اړوند سینې سیمه کې د مزدور اردو په قرارګاه برید ترسره شو له سیمې ترلاسه شوي معلومات ښيي چې دغه برید کې د ګوډاګۍ ادارې څلور تنه مزدور عسکر وژل شوي او یو اتاق یې په یوه مخیزه توګه سوځېدلی دی. پاتې دې نه وي چې د دښمن دا ډول مراکز پرله پسې د مجاهدینو تر توغندیزو او وسله والو بریدونو لاندې وي چې په کې دښمن ته د سر او مال درانه تلفات اوړي. د یاد ولایت په ګیرو کې یو اربکی ووژل شو. همداراز په شلګر کې دوه تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول. تېره شپه دوولس بجې د لوګر ولایت مقام په دوه کیلومترۍ کې د ګوډاګي دښمن په پوسته د لیزري وسلو برید ترسره شو. د مجاهدینو لخوا د مزدورو پولیسو په پوسته ترسره شوي دغه برید کې څلور تنه مزدور پولیس مړه او درې تنه نور ژوبل شول. وروسته د دښمن په هغو هم کارنده ګزارونه وشول چې غوښتل یې سیمه کې د مجاهدینو تر وار لاندې راګیرو ګوډاګیانو سره مرسته وکړي. په دغو بریدونو کې دښمن ته د سر او مال زیان اوښتی خو دشمېر په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي او د ياد ولايت په مرکز کې د بريد له امله دوه تنه مزدور پوليس مړه او ژوبل شول. همداراز په محمد اغه کې يو اربکی ووژل شو. د پروان ولايت شينوارو ولسوالۍ په قير محمد خېلو سيمه کې د غلام ادارې په پياده پوليسو باندې د چريدار ماين چاودنه وشوه. د لومړنيو معلوماتو له مخې دغه چاودنه کې يو مزدور پوليس مرګونی ټپي دی. او وروستی خبر دا چې د بدخشان ولایت په درایم کې یو پولیس مجاهدینو ته تسلیم شو د خبرونو پای د شریعت غږ رادیو څه سپېڅلی دی مقام دی لیونیه څه سپېڅلی دی مقام دی لیونیه ستا جنون ته مې سلام دی لیونیه مجنونان په زنځیرونو دي تړلي مجنونان په زنځیرونو دي تړلي دې قانون ته خو دي پام دی لیونیه ولچکونه زولنې دي مبارک سه ولچکونه زولنې دي مبارک سه بس د مینې دا انجام دی لیونیه ستا په څیر چې په لمبو ګډېدای نه سم ستا په څیر چې په لمبو ګډېدای نه سم زما عشق یو څه خام دی لیونیه ته غلام یې او بدنام یې دوی ازاد دي ته غلام یې او بدنام یې دوی ازاد دي دوه هواوې دي یو بام دی لیونیه د غیرت او د میړانې هم یو حد وي د غیرت او د میړانې هم یو حد وي او دا حد په تا تمام دی لیونیه د بیننګو مینه ارګ د خدرخیله د بې ننګو مینه ارګ د خدرخیله د مینو ځای باګرام دی لیونیه څه سپیڅلی دې مقام دی لیونیه ستا جنون ته مې سلام دی لیونیه. مجاهد لاس دی په ملت واچوا طالب خدای دی په ځواني کې قدرمنو اوریدونکو د اسلامي امارت مهم لومړیتوب. زموږ د زړه په دیوال هم د امارت واچوه. که د افغانستان د اسلامي امارت د وجودي فلسفې په اړه غږیږو نو باید دوه نیمې لسیزې وړاندې د هیواد ستونزمن حالت او د هرج و مرج دوره را په یاد کړو. د کمونیزم په خلاف د مقدس جهاد له بریا وروسته چې یو شمیر جګړه مارانو د اقتدار او مادیاتو د هوس په مسابقه کې خپل منځي جنګونه پیل کړل ټول هیواد په ذات البینی جګړو فساد لوټماری پاټکماری او بد امنۍ کې لاهو شو نو نه یوازې یو سرلوړی مسلمان ولس له تلپاتې سقوط او زوال سره مخامخ وو بلکې د افغانستان په نوم اسلامي هیواد هم د تجزیې له خطر سره لاس او ګریوان وو د طالبانو اسلامي تحریک د دې لپاره پاڅون وکړ چې همغه د هرج مرج د کلونو بدمرغیو ته د پای ټکی کیږدي د مظلوم ګریوان له ظالم څخه خلاص کړي ولس ته سوله عزت رفاه او سوکالي راستنه کړي او هیوادوال د جګړو او بدامنیو له ناخوالو وژغوري دې تاریخي پس منظر ته په پام سره ویلی شو چې د اسلامي امارت له سترو لومړیتوبونو څخه یو هم د خپل مسلمان او ځورېدلي ولس هوسایي او استقرار دی په اوسنیو شرایطو کې که څه هم زموږ هیواد او ولس له یو ستر ازمون سره مخامخ دی په هیواد مو یرغل راغلی او په وړاندې یې د اسلام د مقدسو لارښوونو په رڼا کې سپېڅلی جهاد روان دی خو له دې استثنایي وضعیت سره سره اسلامي امارت د خپل توان په چوکاټ کې د ولس د هوساینې لپاره له هیڅ مشروع اقدام څخه مخ نه دی ګرځولی اسلامي امارت په خپل تر واک لاندې سیمو کې مثالي امن او سوله تأمین کړي د عام المنفعه کارونو معارف روغتیا او بیا رغونې لپاره یې لازم اقدامات ترسره کړي دي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې خپل ټول وس کارولی دی چې په برکت یې زموږ پرتمین جهاد د تاریخ هغه کمسارې جګړه یادیږي چې ملکي تلفات یې د نورو جګړو په نسبت د نشت برابر دي باید ووایو چې زموږ هدف د خپل مسلمان ولس داسې نیکمرغي او سوکالي ده چې هم په دنیا کې د اسلام د زرینو هدایاتو تر سیوري لاندې پتمن او سوله ییز ژوند ولري او هم په قیامت کې د الله تعالی په وړاندې د رښتینو مؤمنانو په حیث سرفراز و اوسي موږ د خپلې واکمنۍ په مهال د مثالي امن په تامین سره ثابته کړې و چې د ولس سوکالي او سوله مو له سترو اهدافو څخه ده خو بهرنیو یرغلګرو زموږ د هیواد سوله ییزه فضا د بارودو او بمبارونو په بدمرغیو الوده کړه او دا دی اوولس کاله پوره شول چې زموږ له ولس څخه یې امن لوټلی دی اسلامي امارت د روانې جګړې د پای ته رسېدلو لپاره له بهرنیو اشغالګرو سره د مذاکراتو جامع تګلاره لري هیله ده چې بهرني اشغالګر به هم زموږ د ولس لپاره سوله ییز ژوند چی خطا نشی له مسی. قدرمنو اوریدونکو زموږ خپرونه همدومره وه تر بلې هغې مو په لوی الله سپارو.